د احناف ائمه د احناف ذکر کړی احناف ده وهو قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد نور کتابونو کې دا ذکر نو د بالخصوص ذکر کړی او سوالات کوم راځي او په مقدمه د مسلم کې ا مسله د موازنه بین صحیحین ده د بخاری او د مسلم په منځ کې موازنه مقابله اوس هیڅ معلومات او بخاری او مسلم کې کوم یو به غوړه وي دې ته مسله د موازنه وي وازن بین الصحیحین دې بارکه د علماو ندرې رې نقل یوره اداره چې د مسلم غوره دی د بخاري نه دویمه رایه دا ده چې دواړه برابر دي په مرتبه کې هما سیان دې معنی چې د جمهور امت رائے ده او اس په اتفاق ده اعلی چې بخاری اعلی افضل دی د مسلم نه قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أولى قالوا المكرر فيه او تکرار د مسائل د پاره کوي بخاری شریف دی او څو وجه نه غوړه دی د مسلمان او شرط چې څومره اوچت وي او سخت وي نو حدیث یې اعلی اوچت شرط د کتاب هغه معیار د راویانو ته یو وصف درواړه ما ته ویلي په بیان د شروطو کې چې امام بخاري د طبقیلانه روایات کې استعاره او دیمه کې انتخاب کوي او درې می ترا کوزی کی نادرن علی سبیل المتابعه والشاهد والتفسیر او امام مسلم مولا د دوار طبقو لانا روایات کی استعابا دریمه کی انتخاب کړي ان بخاری شرط چت تے پن پت شرط مسلم رجال چت دیم دارا چې بخاری جامع د فنون ثمانیه و ده مسلم جامع نه ده درېمه دا وه چې بخاري داسې ناشنا تراجم کښې دی او ابواب او مسائلو ته اشاره کړې ده چې هغې کې نه مسلم خالي دی تراجم یې دعوي وي او مسائل وي چې دی ورته اشاره کوي دا په مسلم شریف کې نشته سلورما د بخاری شریف په کم احادیث او تنقید شوی دی او د مسلم مولا په ډیر دار ختمی او کتاب لیکلی نوم یې دی اوهام الشیخین نو بعض روایت باندې تنقید کړل اگر چې تنقید کمزور دی او خلق علماء ته جوابونه کړی او بیا تنقید شوی دی د بخاری په دوه کم دوه کم اتیا او حدیث باندې تنقید شوی دوه کم اتیا هفتاد و هشت او د مسلم شریف وبلهما وقيت عن الردى دعت أتاويه قاف سل او بل دو دیرش نو څه پکې احادیث مشترک دي څه جدا جدا دي د بخاری په دوه کم اتیا او احادیث تنقید شوی او د مسلم مولا په یو سل دوه دېرش سل په دواړو کې شریک راغلی دی فدعد لجعفي وقاف لمسلم پنځم واجه څخه راویان د بخاری او مسلم شریک دي خو د بخاری ځان له راویان څلور سوه پنځه دېرش دي چې مسلم ته روایت نه دی کړی دې کې تنقید پاتیا او کسانو شوی دی څلور سوه پنځه دېرش ممن تفرد عنهم البخاري اتیا پکې باغی تر آزاد شي او بخاری کې ځان نه چې هغه ته روایت کړی دی شپږ سوه شل دی مسلم کې شپږ سوه شل ممن تفرد عنهم مسلمون هغه کې منتقد علیهم یو سل شپېته دي هلکه کتاب او رساله دې وخت کې مو وره دا د شپې ګوره دې وخت کې یا ما ته وځي یا لیکل کړه خو لیکل هم کړي هر څنګه چې در ته بیان یې ګورې تجربې خبر درته کوم دی به ارمان کوه نو د بخاري اتیاو سړو باندې پس پنځو سړو سو پنځو دېرشو متفرد علیکم تنقید دی او د بخاري د مسلم پشپک د پاسه شلو کې په یو سل شپېتو سړو باندې تنقید شوی دی او دا معلومه ده چې چا په کتاب کې منتقد علیهم کمی هغه ولای دا کتاب نه چاهي کې منتقد علیهم زیات دا غیر منتقد علیهم نه روایت او لعن چې څوک په تنقید نه کوي بعض سړی په دې مقدمه کې ذکر دي دا حافظ ابن حجر په مقدمه کې او دلته په کتاب کې په عمران ابن حبان اعتراض دی په ماوان اعتراض دی په اکرامه اعتراض دی شپږمه ده چې کوم باندې تنقید شوی دی د سړو د امام بخاری امام بخاری دا غین روایت کم ذکر کړی دی او د مسلم په کوم سړو چې اعتراضات شوی دی مسلم ته ډیر نقل کړی نو چې سړی منتقد علیهم زیات شي او د هغوی نه روایت زیات شي دا خو کمزورې خبره ده او چې منتقد علیهم کمي او روایات هم پرې کوي د صحت او د ضعف او د قوت د حدیث خو ټول بنا پر رجالو ده امام بخاری په کوم سړو چې اعتراضات شوي د اکثر مشایخ د ذری چې دته حال د نور خلقو نه زیات معلوم دی یو سړی چې په یو شخص اعتراض کوي دا با نو بل سړي ور سره صحبت کړي نو قول د صحبت والا زیات معتبر نو منتقد علیهم په بخاری کې اکثر مشایخ دا دي چې دته حال په نسبت د ناقدین زیات معلوم نه یو سړی چې شمدید ګواهي بل د بل نه خبره نقل کوي د دواړو کې ډېر فرق او مسلمه هغې چې دی هغه اکثر د مشایخو درجه کې نه دي بره دی چې هغه کې د مسلم او د ناقد رې یو شانت معلومي دي ځکه مسلم ملک نو تصحیح کوي نو د چا په واسطه ده او تنقید والا که تنقید کوي نو د چا په واسطه ناغی کې د ناقض او د موثق د مسلم او د غیر مسلم رې یو شانتي ګرځي او په بخاری کې هغه د خپل مشایخ دی هغه کې د درې اولاد په نسبت تناقضین اتمه مسله د حدیث معنعن ده چې مسلم مولا رحمه الله په آخر د کتاب په مقدمه کې په ډېر زور ډېر بیان کړ معنعن معنعن بلکه سما او دقیم سما دوار احتمال لري روایت حدیث معنامت دیتا ہوئی ما يروي فيه الراوي عن شيخه بصيغه لا تدل على السماع صراحة نو عنانا یو مستر سناعی دی جوړ شوی دا د محدثینو کرامو خپل اصطلاحي الفاظ دي جګړه سره جګړه دا چې او راوی مدلس وي نه مرسل وي او د یو شیخ نه روایت کی په لفظ دا عن امام مسلم وی چې د دواړو منځ کې معاصرت وي زمانه یو وي او امکان د لقاوی نو دا عنعنه محموله ده په سماع حدیث ته متصل وي او حجت په دین کې امام بخاری وی اگر چراوی نه مدلس ته نه مرسل له او زمانه یواله امکان د لقاشتا خو چې او لقا په یو حدیث کې بل فعل نه ثابت نو دا دینه قبلای نو هغه په امکان د لقا عمل کوي دی په لقا بالفعل د دې وجه ډېر ځینو کې به حدیث راشي حدیث په د باب سره مناسب وي خو بل حدیث په ور سره ذکر کیږي چې د هغې حدیث په د باب سره مناسبت نه دی به صرف په دې غرض ذکر کوي چې دلته د راوي د مرویانو سره ملاقات بالفعل ثابت دی رایته یوتر برکعتن مسله د ایمان ده پلان کې وای ابو الخير پلان کې استاد نور یو تیر برکا یو رکعت په تک یا صافحانی یا کنانی پلان کې را لکونی خره دا سه جمله به ذکر کې چې ملاقات بینهما بالفعل ثابت کی اگر چې په یو حدیث کې نو چې په یو حدیث صحیح کې دراوی او د مرویان هم ملاقات بل فل ثابت نو ټول عن عن محمول علی الاتصال یعنی ټول حدیث من دا غنو لکه چې دا غنه اوریدل او که په یو حدیث صحیح کې د دوه ملاقات نه راغله اگر چې امکان د لقاء شتا او معاصرت شتا خو زه هغه باندې عمل نه کوم نو شرط د بخاری په معنان کې هغه اعلی او اقوا دی په نسبت د شرط د مسلم ځکه دې ملاقات بالفعل وي هغه امکان لري امکان او ملاقات بالفعل کې څومره فرق د اسمان او د زمکه په مصر کې مولا د هندستان د مولا نه عنانه کوي اگر چې زمانه یې اوله امکان د لقاء شته بخاری وی علی به ز قبلو مچ په یو واقع کې د دې ملاقات بل فل زینو او چې په یو حدیث کې ملاقات بل فل نه راغله نو څنګه دا ومنو دا د چې مرس مدلس نه راوي چې مرسل نه ځکه چې رساله او تدلیس د ټولو په نزاعب ده کراوی مدلسی نو عنانه نه ده قبول په اتفاق چې ارسال خفي کوي نو عنانه نه ده قبول تدلیس دی ته وي چې روایت وي د یو شیخ نه چې ملاقات ثابت وي خو سمیت نه کړي یا سمې کړي خو د دې حدیث ته نه کړي په داسې لفظ دا حدیث نقل کوي چې په درو کې مران شي عنانه وایي چې احتمال د سماع او د عدم سماع باور نه او المرسل خطی دیتا ہوئی چه روایت دی راوی دا شیخ نا شوی چه داغی ملاقات پتن لگی چه ملاقات شوی دی کنه دی شوی او دی پدا سیغه نقل کی چه دلالت پس مانا کی ځکه به خو دروغ راځي چې دروغ راځي به روایت نه قبله نو چې راوی مدلس نی او مرسل خفی نی امام مسلم و امکان د لقاء اتحاد د معاصرت کافی دی لپار د ثبوت د حدیث او امام بخاری وی چې په یو روایت کې ملاقات بالفعل لاغلی نو ټول عنانه محمول په اتصال دي او که په یو حدیث کې ملاقات بالفعل نه ثابت نو تش په امکان د لقاء او په وحدت د معاصرت عمل غنه کوي تنازع قوم في الحديث المعنعني قد قیل موصول و قد قیل مرسل فقط قیل موصول چاوی دا محمول از اتصال دی لکه مسلم مولا وی وقد قیل مرسل چاوی نه دا منقطع دی مرسل منقطع ته فجمهور اهل العلم اشترطوا اللقاء فجمهور أهل العلم اشترطوا اللقاء وهذا عن علي والبخاري ينقل ويكفيه إمكان اللقاء عند مسلم وقلبي إلى قول البخاري أميل او د الفاظ د دې باب تشریح د معنا او دعوه په دې باب کې دعوت څه ده پکې دریم وجه د تستیر د کتاب په دې باب سره مې برستو سند او حدیث ان شاء الله ناول تحقیق د الفاظ دیم تحقیق د معنا او د دعوی امام بخاری دریم وجه د تصویر د کتاب پر مبارک باب سره ولی دا باب مخکې کوي باب کیف کان بدر ناول تحقیق د الفاظ دیم تحقیق د معانی او د دعوی او دریم وجه د تصدیق د کتاب په دې باب سره د درو مباحث ته خیال نه یا تعبیر د یو لغت نه په بل لغت سره چې معنا ظاهره کې هم خلک وي لکه ترجمه د دې عبارت سره نه اظهار د معنا د الفاظو نه یا نقل د یو لغت بل لغت ده د انګریزي وی ترجمه څه د اردو کې نقل کې ترجمه کې اصطلاحي الفاظ دوه راځي مترجم به او ها دا هم ورته لغوي معنا وکړه اصطلاحي معنا عنوان د باب ته وایي هغه الفاظ او هغه جمله چې په مابین د باب او د سند د حدثنا منځ کې راشي دې ته دوی ترجمه وایي عنوان د باب دعوه د باب هغه کلام چې پس د باب او د کتاب نه تر سند پورې ذکر کیږي دې ته ترجمه وایي هلکه ړومبی ترجمه د بخاری څه ده او کیف کان بد الوحی لا رسول الله سلام تر من بعده پورې ده نو عنوان د باب ته دوی ترجمه وي په اصطلاح کې داوی د باب هغه الفاظ او جملې ته چې په مابین د باب او د کتاب او په منځ سند کې راشي چې کلام د مصنف او مؤلف دې ته دې ترجمه وکړه به ترجمه کې دوه الفاظ اصطلاحا استعمالېږي مترجم به او مترجم له مترجم به دعوی دا باب ته وایي چې په دې ترجمه قائمه ده په بدء الوحی دا مترجم به دی او مترجم له دلیل ته وایي وکړه آیات پکې ذکر په ترجمه کې یا اقوال د صحابه دا مترجم له دی او ارست حدیث مبارک مترجم له وی د دې حدیث ته پاره دا ترجمه کې خو دې شوی دا مترجم به دعوه دا باب مترجم له دلیل نو کله دلیل صرف حدیث وي اپا سند ذکر کوي کله دلیل کې آیات هم ذکر کی ابلا سند یې ذکر قران شریف سند ته حاجت نشته لکه دلته چې ذکر کړی او بیا رستو حدیث مبارک هم ذکر کی اپا سند سره نو دلته مترجم له دو سيزونه دي یو آیات ته بل حدیث مبارک مترجم له دلیل دعوا دا چې بد الوحی څنګه شي او سید الرسل دا نو هغه داسې شي ولکه په دې آیات کې چې ورته اشاره شوې ده ان اوحینا الیک کما اوحینا الینا او په داسې شوې ده لکه په دې احادیث مبارک راتلونکو چې ورته اشاره شوې ده نو مترجم به دعوا مترجم له دلیل نو کله ترجمه مشتملې په مترجم به او په مترجم له دواړو لکه دلته مترجم به بدل وحی مترجم له قول الله عز وجل دا پکې راغی متراجم د امام بخاری ګور ډیر ګران دي علماء په مستقل کتابونه لیکل لامع الدراری او تقریر دی د مولانا رشید احمد ګنگوی صاحب او مولانا محمد یحیی صاحب د هغه شاګرد او مولانا زکریا صاحب دواړو به مفصل کړی په مختلفو جلدونو کې چاپ دی په غټو او په وړوکو کې لامع الدراري مای کې او یا خصوصیات ذکر دي د تراجم د بخاري او یا اصول انا تاسو یادول شي نه زه یادول شم او چې چرته راځي به ورته باز ته اشاره کوم یو پای کې دا چې ترجمه کله مشتملې په آیاتم لکه دلته باب سره عنوان سره دعوی سره دلیل ذکری نست آیات مقصد یې پکې درې خبرې په آیات ذکر کولو کې دا ګورې عامه خبره یاد لرم دې کې هم باقي ابوابو کې چې کوم د آیات ذکر دعوې سره آیات ولې ذکر کې دعوه خو دلته بدل وحده او ورسره قول الله عز وجل نو اوله نکته پکې دی چې د اثبات د دعوی کوي په دلیلینو اصیلینو سره چې په قران هم دا ثابت ته ورستو په حدیث هم درته ثابتوم په سند سره نو اثبات د دعوی په دلیلینو اصیلینو سره د ده مقصد وي نو دلیل اول کتاب آیات ذکر کی په باب کې او دلیل ثانی حدیث ذکر کی په سند سره به منوکته پکې دی چې د آیات ذکر کې دا ټول سره تعلق لري دا په منزله د متن ګرځي د آینده حدیث مبارک نه پاک تعلیم د کتاب په واسطه د حدیث سره راځي نو دا تا ته ښایي چې دا قرآن متن دی او حدیث مبارک یې شرح ده دریم مقصد تبرک به ذکر الآیات فی مبدع البحث چې په قرآن شریف شروع کو چې خدای پاک پکې برکت واچي دومره قرآن شریف آیتونه په یو کتاب د احادیثو کې نشته لکه بخاري بخاري دا ټول قرآن په کتاب کې راوسته دی او دا قرآن شریف په تداسې حاضر دی لکه تالی کې چې سړی ته مرغلرې پروتې په طبق کې او چې کومه مرغلره یې خوښې یا راوا دی دومره استهزار دی یو محدث رحمه الله چې ترجم نو دغه زکریا صاحب او یا اصول لیکل دی مولانا شیخ الهند صاحب په اردو کې هغه رساله لیکلې ده شرح تراجم ابواب البخاری و تراجم په اردو کې ملاویږي زما استاد چې یو کتاب لیکلی دی تحفة القاري في شرح تراجم البخاري درې جلده ما سره شته او باقي لا چاپ شوي نه هغه وفات شو قلم یې د زامنو یې چاپ کړی ده او که نه بخاري کې به تراجمو ته ګوره نو فقه البخاری فی تراجمی در تماویلو چې د دې دوه مطلب دي دا دوه مطلب شان ورشا سره بیانې فقه په معنا لغوي سره یعنی زکاوت دقت ذهن کمال علمی او تبحر دا به معلومیږي د امام بخاری د تراجم نه تا ته دیم فقه په معنا اصطلاحي یعنې مختار اختیارات د ده په مسایلو فرعیو کې معلومېږي، د ده د ابوابو نه چې دی کوم جانب خوښ کړي هغه جانب باندې باب ږدي، بل باندې نه ږدي. دی جمع بین البابین المتضادین نه کوي، دی نسیه منسیه ګرځوي هغه جانب نه. داسې معلومېږي چې ده ته حق په موضع د خلاف کې یو ښکاري. په خپله دې مسله کې علما مختلف دي. چې حق په موضع د خلاف کې یو دی که دوه دی نو څه علما وایي حق په موضع د خلاف کې یو دی یو حق دوه حق نه څو علماء وایي نه حق په موضع د خلاف کې متعدد دي دواړه حق وي لکه صحابه و کرامو اختلاف په مسله د بني قریظو کې لا یصلی ان لکم العصر الا فی بني قریظه چا منځ کو چا التوکه دواړو منځ کې خلاف او د نفي اثبات په منځ کې نو دواړه حق دي دا اکثر صوفیاء کرام وي او معتزله هم وي او د دې مسائل شرعیو حیثیت لکه د انبیاو مختلفو دی انبیاء کرام په فروع کې مختلف دي او ټول حق دي او صحابه کرام په ډیرو فروع کې مختلف دي او ټول زمونږ د سرګلونه دي ټول حق دي چا یو جانب خوښ کړی دی چا بل جانب د شاه ولي الله صاحب د دې دواړو خبرو د اتفاق لپاره یو بله خبره کړې هغوی دا دواړه خبرې په خپل ځای حق دی چې حق په موضع د خلاف کې یو دی که دوه دي وایي دا دواړه صحیح او ای حق به معنا لري یو حق هغه امر واقعي عند الله دی چې د خدای په دربار کې کم یو دی هغه یو دی او یو حق معنا مطلوب د مجتهد نه تانه چې څه غوستې کېږي په خپل اجتهاد فکر وکړه نو هغه کله هغه دوی ته په خپل اجتهاد مکلف یې زه په خپل اجتهاد مکلف یم د خپلې پوهې او د علم مطابق زمونږ احناف عام وي حق په موضع د خلاف یو دی نو ته به خپل مذهب ته حق او نورو ته به خطا وي خو احتمال د ثواب لري او څه علما وایي نه دواړه حق دی په امور مجتهدن فی کې ګورې هغه امور چې صحابه او کرامو مبارکو نه پکې خلاف راغلي هغې کې دواړه جانبه حق مشا ولی الله صاحب اقدلزی کې وای چې دا ځان خبرې په خپل ځای حق دي خو دا حق به معنا دی که حق الامر الواقعي عند الله تبارک وتعالى دا خدای په دربار کې چې کوم محبوب دی هغه یو وي او چې کوم مطلوب د مجتهد نه نو هغه دوه دي ځکه ته په خپل اجتهاد مکلف دی په خپل ته په خپل امام بخاری دا قائل دی چې موضوع خلاف کې یو دی نو دې صرف د یو قائل دی د بل نه ذکر کوي او اگر کله د شرط مطابق وي بل جانب حدیث هم صحیح خود مختار کړی دی هغه باندې نه باب دی نه عنوان دی یا مسعل النعلین دی د دې نه دی قائل اگر چې احادیث د د شرح مطابق راغلي خو په خپل ځای کې نه ذکر کوي بل ځای ذکر کوي بله مسله دې ځان نه کوي مسوي په سر د پایمامه نشته نو امام بخاری فقه چې معلومه اختیارات په مسائل فرعیو کې نابد د کتاب د ابواب نه معلومه ما طویل مخکې بل چې دې جټې د سپیته پاکه وي دا حدیث هغه باب کې ذکر کوي چې کوم تایید د د مذهب کوي او چې کوم نه دا معلومي چې جټه پلیته ده اگر چې د شرط مطابق د هغه نور ابواب ته ذکر کوي دا پکې کمال له چلن ولن فيه نو فقه البخاري في تراجم مطلب دا چې اختیارات فقهیه په مسائل فرعیو کې د دې تراجم نه به معلومه چې د مختار سره ډیر ویشان لري امام بخاری چې دا غي بیان مونږ نشو کول اني مقام او مرتبه معلومول شو دا د وحي څومره بحثونه چې به مونږه کوس به ویني دا چې په خلی وي د وحي په حقیقت صاحب د وحي پی د جما په لذت روغ جوړ سړی پیږي اني نه پیږي که امین ته وایې چې د جما څه خوند دی د حلوا په شان دی د سور مرچکي په شان دی د قنداري نسوارو په شان دی هغه نشي بیانولی ځکه هغه ته هغه حاصل نه دی دا وجداني څیزونه دي یو ړوند ته د اسمان رنګ وښه چې اسمان څنګه رنګ دی شین دی او شین څه ته وایي ما نه پوهېږي سپین څه ته وایي تور څه ته وایي مونږ د ړندو مثال لرو د وحې په مقابله کې نو مونږ د وحې حقیقت نه شو معلوم د کشف هم نه شو معلوم داسې تعبیرات دي رسوم دي تصور بالوجه دی تصور بالکنه او بکنهه نه دی ځکه مونږ ته حقیقت نه معلوم صرف تعبیرات دی یو ړوند د خونو په جومات کې نو شاګرد چړي ولا کیر او کیر پیژنې زموږ وطن کې بان کې همراه شیر پخته شوه روجي چې په پایو کې پاخه کې کنه لا چې پکې واچې نو ډېر خوندناک دا په هویان ډېر خوب پخې یو کیری فارسی دی یو کیری پیشوری دی دا کیری پیشوری یادو چې وی خو ډېر فن دی ورک روند واجه جماعت کې اخونو د جمعې شپه وه دې چړی ته وای دا څه شی د دومره خوندور دی وی دا کیر دی وی کیر څه ته وای وی کیر یو سپین شي او ورته یې وګود څه ته وایي یې ګود یې د الله سره دی پاک الله سي دا استاد نو نو یو دې ته وي دا نو نو دې وي ته بڑی ټیړي کیره دا کیر خو ډیر ومن سیز دی هغه حدی او ستونه پکې ټول حذف کړ نو شکل اول ته جوړ کړ هغه علم نه څه خبر عالم خو عالم پیژني جاهل خو نه پیژني نو چې چاته یو څه حقیقت نه ایمان دا زمونږ د حاکمان ولې دین دین نه راولي ځکه د دوی د دین د حقیقت نه نه خبر نه د پیغمبر د حقیقت نه نه د ایمان د حقیقت د امام دې ته ویل سړی نوم عبدالمنان دی بس ټیک ده جماعتونه یې په کلو کې خلک منځونه کوي بس امام هلکه ته مؤمن ایمان پېژنه دا ته یقینا وایم دا لیډران امیان لیډران آیا کې د شمالي اتحاد د مشرم داخل د جاهل دې د ایمان د حقیقت نه خبر وي د قیامت د وزن د خدای د محاسبې نه د امت د اجتماعي فکر نه نو د بدا کار کونه خدا ایمان نه لري کني د ایمان خاون یری زه به سکو یو سوره دې دا شیرا ته ملو شنو څه نو حقیقت چې دې ته نه حاصل نو تر فقه البخاری فی تراجم دا بخاری تراجم دقشان دی خاول لفظ زمون بسم الله رانا ترجمه خو لفظ الفاظ کې نو راغله بار مې ورته وې بسم الله الرحمن الرحیم دې ته ظرف مستقر وي کنه جار مجرور چې وي او متعلق محذوف که مذکور وي ظرف لغو چې مستتر وي هغه ته ظرف مستقر وي د دې متعلق څه دی متعلق متعلق دا شو دا چې رحمان رحیم دی دا خو مبتدا خبر جوړیږي نه شروع کوم په نامه د خدای رحمان رحیم سره دا صفت موصوف شو دا چې وی شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی دا خرسته مبتدا خبر شو او دلته رحمان رحیم هم مبتدا خبر نه دا اوصاف دي دا الله لپاره نو ابتدئ بشوروکم په نامه د خدای رحمان رحیم سره نو هغې ابتدئ وروباسي چې دلالت کوي په تجدد او حدوث سره بسیان ابتدائی روباسی ابتدائی بسم الله الرحمن الرحیم شروع زمان د خدای په نوم رحمان رحیم سره دا نو دوی ته جمله اسمیه جوړه کړه شروع زما د خدای په نوم رحمان رحیم سره دا جمله اسمیه شو او هغه شروع کوم هغه فعل شروع کوم په نوم د خدای رحمان رحیم سره او دا بل شروع زما د خدای په نوم رحمان رحیم سره دا خراسانی علاقه محمود جار الله به ورته ځکه مکه مکرمه کې اوسېدل جار بیت الله چې وفات شو مکه خار ټول بندو دا په تعزیت کې چا ورته دا دومره لوی علم خدای درکړی دا د کم ځای زده کړی وی دا مې هغه وخت کې زده کړي دي حين لا البس الحرير ولا آكل الحمير ولا يهدمني فلانا وفلانا دا مې هغه وخت کې زده کړي دي چې ما رښتینې جامې نه دي اغوستې او خمبیره ډوډۍ مې نه دي خوړلې او نه مې غلام او نه مې وینځه وه د کټ د اونې د سوري د لاندې یا د ګټې باندې به مې سر کېښود هغه وخت کې مې زده کړل فاری یاد په خواره زاره ایش پرسته مولا غوري سبق نشي ویل چې ډوډۍ فکر یو د جامو فکر نو دا هغه وخت کې ما زده کړې چې نه مې قیمتي جامې اغوستې دي نه مې خمبیره ډوډۍ خوړلې ده نه مې خدمتګار وارسه مې په خپله کړې دی حنفی عالم خو په عقایدو کې معتزلی دی ا تفسیر کشاف ډېر ښکلی تفسیر دی خو مولیان یې ځکه نه ګوري چې صاحب راځئ چې وګورو فنظرنا فی ذلک دې دلیل ته مو کتل دې دلیل ته مو کتل دې کې راته دا قوي ښکاره شو نو تنقید د دلایل او ترجیح د دلایل دا امام طحاوي کوي